بسم الله الرحمن الرحيم باب التهجير بالرواح يوم عرفه د عرفي پورز باني عرفات ته د وقوف عرفي د پاره وختي تلل دا سنت طریقه ده وختي روانېدل دا سنت طریقه ده چې د غرمې او د مازیګر لمونځ په هغه ځای کې یو ځای وکړی شي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم من مخکې دا ویلیو چې د باب نمبر 82 نه دغه درې سلو درې ابواب په د اتم ذوالحجې مطابق هغه ذکر کړل چې کم ته یو مترویه وي بیا د باب نمبر 85 نه د نهم ذوالحجې حواله سره او د نهم تاریخ داغه حواله سره ابواب شروع شو نو د یوم عرفه د روزي حواله سره باب بیان شو دارنګه حاجیان تلبیه هم ویلی شي تکبیرات هم ویلی شي کله چې د مینا نه عرفات ته ځي خدل تداوی چې د عرفه پورز باندې د وقوف عرفه د پاره وختي روانېدل او وختي تلل دا سنت طریقه ده حدثنا عبدالله بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبدالملک الى الحجاج عبدالملک ابن مروان حجاج ته ولیکل په کم کال باندې چې حجاج دلته په عبد الله ابن زبیر هغه په مکه کې دلته خلیفہ نو چې د جنګ د پاره راغی مکې ته نو حجاج په هغه کال بانی عبدالملک ابن مروان د حج امیر مقرر کړی دی خو تدای ویلی چې د عبد الله ابن عمر با د حج په مسایلو کې بالکل اختلاف نکې عبدالملک ابن مروان حجاج ته ولیکل چې الله تخالف ابن عمر فی الحج چې ته به خلاف نه کې د ابن عمر فی الحج د حج په مسائلو کې یعنی ټیک ته ته امیر یې خو عبد الله ابن عمر هغه بستا رهبری د دین په مسائلو کې چې هغه تا تسوي بس داغه مطابق بکار کې فجاء ابن عمر رضی الله عنهما ابن عمر رضی الله عنه هغه راغی وانا معه سالم وی داغه زوی چې زم د خپل پلار سره ومه وانا معه یوم عرفه حين زالت الشمس او زور سره مد عرفه پورز بانی خکل چې د زوال د نور وشو وی ویلی ما لک یا ابا عبدالرحمن څه دی ای ابو عبدالرحمن دا د عبدالله ابن عمر کنیت ته نو فقال عبدالله ابن عمر ته ویل الرواح روانې دل دی یعنی مطلب دا دی دی د عرفات سره نږدې دي بس بالکل د عرفات ته داخلي دوه ته ور نږدې دي نو ویل الرواح روانې دل دي او تلل دي ان کنت تريد السنه که چرته ته د سنت اراده لري او د سنت تابعداري کې خقال حجاج ویل هذه الساعه دا وخت قال نعم ابن عمر ته وی او کنا خقال حجاج ته ویل فانذرني نو مال دور مقرا کا دور مهلت راکا حتا افيض على راسي چې زه په سر لږي اوبه راواړوم یعنې ولامبم ثم اخرج او بیا راوزم د دې وجه نه موږ مخکې دا خبره کړې وه چې مکی ته پر دن کېدو کې غسل کول دا سنت طریقه ده او دارنګي کله چې سړی د میقات میقات نه احرام اچي نو په هغه ځای کې غسل کول دا سنت طریقه ده به چې مکه تر دن کیږي دغه غسل کول یو سنت طریقه ده او کله چې سړی د عرفات میدان ته دن کیږي دا سنت طریقه ده دلته حجاج ابن عمر ته دا ویل دي چې زه لګلام بم او بیا روزما ابن عمر پیرد نه دی کړي فنزل نو عبد الله ابن عمر د سورلین راکوشو حتا خرج الحجاج تر دې چې حجاج د خپل خیمه نه وروته نو فسار بیني وبین ابي سالم وی چې غروان شه زما او زما د پلار ترمنځه فقلت نو ما ورته وویل سالم وی ما ورته وویل چې ان كنت تريد السنه کته د سنت اراده کې کته د سنت مطابق کار کې نو فقصر الخطبه نو خطبه لنډه وایا یعنی کوم چې د حج خطبه ده نو هغه اوګد تقریر نه کی بلکې لنډه خطبه وایا وعجل الوقوف او تلوار وکا په وقوف کې په وقوف عرفه کې یعنی اصل مقصد په دې میدان کې وقوف ته ایثاری دل دي او دعاګانو کې مشغولی دل دي خطبه لنډه وای چې خلک وقوف ته زروزګار شي وعجل الوقوف او جلدی وکا تادی وکا په وقوف کې نو فجعل ينظر الى عبد الله نو فجعل نو اولګي دو حجاج ينظرو چې قتلی الى عبد الله عبد الله ابن عمر تا یعنی چونکه سالم دا خبره کړې و چې ته د سنت اراده کې نو دسې وکا نو حجاج ابن عمر نه د دې تایید غوښته فلما را ذلك عبد الله نو هر کله چې اولی د لدا خبره چې حجاج زمانه تصدیق او تایید غواړي چې آیا د سالم دا خبره درسته ده او کنه نو عبد الله ابن عمر چې کله دا خبره ولیدله نو ابن عمر ویل صدقه سالم اگر اشتیا وي اگر ټیک وي د دیو جن په اصول حدیث کې منګه دا یو قاعده ذکر کو چې صحابي کله دا وی چې من السنه یعنې دا به هم داسې وي ګویا کې د نبي علیه الصلاة والسلام مرفوع حدیث دی ځکه صحابي من السنه که په سند کې لکه نور څه عیب او نور څه مشکلات نه که من السنتي وي نو هغه به په حکم د د مرفوع کې وي د دین دا معلومیږي سالم تابعی دی سالم اغم وی کته د سنت اراده کې نو که یو تابعی چرته من السنتی ووی یا داسې قسم الفاظ استعمال کی نو که چرته صحابی داغه تایید کی نو اغه لبهم د د مرفوع حدیث هغه حکم هغه په حکم د مرفوع حدیث کی وی خو کتابی ځان له دا خبرو کی او صحابی داغه تایید نه کی لکه دلته چې حجاج داغه تایید د ابن عمر نه غوښته دی نو بیا به هغه سند به هغه منقطع وي هغه به مرسل روایت وي باب الوقوف علی الدابه بعرفه وقوف وقوف اصل کې بعض خلک وقوف دا په معنا د ودریدو باندې اخلي چې په عرفات کې دراصل ودریدل ضروری دي نه نه بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول وقوف د په سورلې د پاسه کړي دی حالکه د سورلې د پاسه غ ناشته دراصل په دې میدان کې وقوف دا وخت رول او دا ایثاریدل تر د ماقام نور پریوتو پوری دغه لازم او ضروری دی باب الوقوف علی الدابه بعرفه وقوف عرفه د سورلې د پاسه کول یعنی په عرفات کې ایثاریدل د سورلې د پاسه د دې وجنه کې یو سړی مثلا په گاډي کې ناشته یا په یو سړی په خیمه کې ناشته د عرفات په دغه میدان کې خ اصل کې خو که سړی وګوري د ابراهيم عليه السلام نو هغه د جبل رحمت سره د دغه غر سره لاندې په دغه ځای کې هغه وخت تیر کړی دی بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل چې کله مونږ کړی دی دا دوه منځونه یو ځای څنګه چې بل باب کې را روان دي نو نبی علیه السلام د جبل رحمت کوم چې په عرفات کې دغه غر دی د هغې په لمن کې دغلته وقوف کړی دی د سورلۍ د پاسه ناست وو او نبی علیه السلام دعاګانې کړي دي او دارنګې خلکو له د خلکو ته د حج مسایل بیان کړي دي او چا چې ست پوسونه کول نبی علیه الصلاۃ والسلام دا غي جواب ورکړي دي لیکن نن په هغه ځای کې رش دوري د دې وجنه په میدان د عرفات کې چې سوره حدود دي چې په هر یو ځای کې سړی خپ په اطمینان سره د الله نه دعاګانې غوښتې شي کاغه ته په خپل خیمه کې ناشتي او کاغه بهر په میدان کې ولاړی یا داغه په کملار کې ته ولاړی په هر ځای کې دا ممکن ده يوم عرفه د عرفې په ورځ باندې فی صوم النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام په روژه کې اختلاف وکړ فقال بعضهم بعض ویلی هو صائم چې پیغمبر روژه دی وقال بعضهم او بعض ویلی چې ليس بصائم پیغمبر کوجه دی یعنی روژه نه دی نو فارسلت الیه بقدح لبن نو ام فضل وی د عبد د حضرت عباس کور والا او د عبد الله مور فارسلت الیه بقدح لبن نو ما اولی گل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د پیو یو پیاله د پیو یو کندول هغه میول ورولېګ وهو واقف علی بعیره په داسې حال کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ناستو علی بعیره په خپل اوخ باندې نبی علیہ السلام د اوخ د پاسه ناستو فشربه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غپي اوسکل نو معلومه دا شو چې پیغمبر د یوم عرفه پورز باندې روزه نو او موږ مخ کې په دې باب کې وضاحت هغه وک په صوم یوم عرفه غباب کې باب الجمع بین الصلاتین بعرفه په عرفات کی دوه مونځونه هغه جمع کول په دی د ټولو ائمه اتفاق دی چه د عرفات په میدان کی دا دوه مونځونه د دی به جمع تقدیم کیږي د ماسپخین مونځ او د مازیګر مونځ او دا د دې د پاره چې حاجیان بالکل په ابتدایي وخت کې د منځونو نفارغ شي چې دی بیا تر د نور پریوتو پوري په دعاګانو کې دی مشغول شي او دی هغه ذکر اسکار او دعاګانی داخه په اخلاص سره وکړي شي ځکه اوس که د ماسپخین مونږ اول کې دی او بیا خلک په دعاګانو کې او په وقوف کې مشغولې دی او بیا د غې د پاره مازیګر مونږ ل بیا راتلې نو دا به تګرانه وا د دې وجنه دا دوانه منځونه دا په یو ټیم باندې کیږي او دو دو رکعات منځ کیږي ښه قصر هم کیږي دو دو رکعات مونږ هم کیږي او بل دا چی جمع بین الصلاتین هم کیږي بس مغه چې څنګه زوال د نور شو نو امام الحج هغه خطبه وی د خطبه نه بعد لومبه دو رکعات مونږ د ماسپخینو کی او به ورپسې دو رکعات مونږ د مازیګرو کی په مغه وخت کې د غرمې خپدی کی لازمی خبره دا ده چې دا حاجیان کوي نو حاجی په حالت د احرام کی دا جمع تقدیم دا په دغه ځای کې جایز ده په دې کې یو بل خبره ده چې آیا د امام الحج یا امام المسلمین دغه په اقتدا کې منځ کول دا شرط دی او کنه په دې کې صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې هغه وی چې را د د امام الحج په اقتدا کې دا مونځ کول دا شرط دی که یو سړی د امام الحج سره دا منځونه کوي یعنی کم چې په مسجد نمره کې نن سبام د سعودي چې کم امام دی اکثره د کعبه یو امام وي نو چې هغه کله په غزه کې هغه خطبه وي او یو سړی په هغه جمع کې حاضر دی په مسجد نمره کي يا د مسجد نمرې نه بهر همغه جماعت سره يو ځای مونځ کوي نو دی به د ماسپښين او د مازيګر مونځ دواړه په يو ټايم باندې موکي او بل دا ده چې قصر به وکي دوه دوه رکعته مونځ به وکي يو سړي نه که دغه مونځ دا پاتې شه د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانه کده امام الحج سره دا جماعت داغه نه پاتې شو نو دی به په خپل خیمه کې یا د خیمه نه بهر د ماسپخین منځ به دی په خپل ټیم باندې کوي او د مازیګر منځ به دی په خپل ټیم باندې کوي بل دا چې که مثلا یو سړی که مسافر دی نو هغه به دو دو رکعاته مونږ کوي او که یو سړی مقیم دی نو بیا به دی پوره پوره مونږ کوي دا پکې بیا فرق دی خو نور جمهور ائمه چې پای کې صاحبین هم دي او دارنګ دا نور ټول امامان امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل هغه دا وی ک مثلا یو سړی که د امام الحج سره او د امام المسلمین سره که هغه جمع او نم کړه که یو سړی ځان لم کوي نو ځان له به هم دو دو رکاته مونځ کوي او دواړه به جمع کوي او که دارنګ په خپل خیمه کې جماعت کوي نو هم به قصر بم کوي او دارنګ جمع به هم کوي او په دې جمع کې زیاته اسانتیا ده که یو سړی مثلا د د امام الحج سره هم کده دغه ونکی مثلا جماعت دی ونی کی ځکه رش هلته ډیری لکونه خلک یی نو که هلته ورته موقع ملاو نشی نو په عرفات کی دا رش دوره یی او دارنګ هغه وخت داسی یی چه پای کی یو سړی هم دغه په جماعت سره که په خپل خیمه کی هم کوي نو چه قصر وکی او بل دا ده چه جمع وکی نو دا بهتره ده ځکه د جمهور فقهاو هم دغه مسلک دی. باب الجمع بین الصلاتین بعرفه امام بخاری هم دا روایت امام بخاری هم د دې قائل دی جمع بین الصلاتین دو منځونه یو ځای کول په عرفه کې د عرفات په میدان کې ظهر او عصر او بل بیا پرستو ابواب کې براشي چې په مزدلفه کې چې کم دو رکعات منځ دی د ماښام او د ماسخوتن نو هغه به جمع کوي چې مزدلفه ته هر څه ټیم راو رسید که د ماسخوتن راو رسید که د نیمه شپې راو رسید پای کې امام ابو حنیفه هم داغي قائل دی چې پای کې کې یو سړی کزان لدی او دارنګي که په خپل خیمه کې جماعت کوي نو دا دوه دوه منځونه به یو ځای کوي پای کې بیا د امام المسلمین او د امام الحج ای سره په جماعت کې یو ځای کېدل دغه شرط نه دي وکان ابن عمر رضی الله عنهما اذا فاتته الصلاه او دلته دا دو دو رکعات مونږ کول او دا جمع کول دا اصل کې د مناسکو د حج نه دی وکان ابن عمر رضی الله عنهما اذا فاتته الصلاه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې بداغنا د مونځ لاړ مع الامام د امام الحج سره د امام الحج سره باغه جمع دا به داغه نه فوت شوه او نه به شو کولې نو جمع بینهما نو بیا به هم دا دو رکا دا دو منځونه به جمع کول هم به دو دو رکعاته کول او هم به د ماسپخین او د مازیګر منځ جمع کوو په همغه د ماسپښین په وخت کې وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج ابن يوسف او مغه روایت ته کوم چې مخ کې تیر شو حجاج ابن یوسف عام نزل ابن الزبیر رضی الله عنهما پاغه کال چې دی جنگ لراغلیو او د حمله کوله په ابن زبیر بانی نو ساله عبد الله یی حمله کړي و په ابن زبیر بانی نو د د عبد الله ابن عمر نه تاسو کو چې کیف تصنع فی الموقف یوم عرفه دی عرفی پورز بانی تاسو په موقف کې یعنی په میدان د عرفات کې به تاسو څه کول څه طریقه وه فقال سالم نو سالم د عبدالله ابن عمر زوی ته وی چې ان كنت تريد السنه کچرته ته د سنت مطابق عمل کې د سنت اراده لري نو فهجر بالصلاه يوم عرفه نو د زوال سره منځو کا تهجیر بالصلاه یعنی تادیو که په منځ باندې یوم عرفه یعنی د زوال سره سمدستی به ته دا مونځ وکه او خطبه هغه لنډه ووایه فحجر بالصلاه یوم عرفه نو د زوال سره مونځ وکه یوم عرفه د عرفه پورز باندې فقال عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر داغه تایید وکړي چې صدقه زما دا بچي سالم دا ټیک وي خ انهم كانوا يجمعون بين الظهر بشک دا صحابه د الله پيغمبر او دا صحابه دی به جمع کوو بین الظهر والعصر د ظهر او د عصر منځ فی سنت په سنت طریقه کې د سنت مطابق به دی دا دواړه منځونه دا جمع کول فقلت ابن شهاب زهری وی فقلت لسالم ما سالم ابن عبد الله ته ویل چې افعل ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی له صلوات والسلام دغه سکړی دي چې ظهر او عصر دای جمع کړی دي نو فقال سالم نو سالم ما ته ویلی وهل تتبعون فی ذلک الا سنته او تاسو تابعداري نه کوي په دې عمل کې مګر د الله د پیغمبر د سنت یعنی چې د الله د پیغمبر سنت نه نور د چا سنت ته کوم د الله د پیغمبر سنت ته مراد ده کنه باب قصر الخطبه بعرفه په عرفات کې خطبه لنډه ویل ځکه بعضی ځایونو کې تقریرونه هغه غرض نه صرف تقریر دوی چې د حج دغه کم احکام دي نو امام الحج با خلکو ته هغه احکام مختصرا هغه بیان کی نور باقی مانده په دغه ځای کې اصل شی هغه وقوف دی چې خلک په عبادت کې او په عاجزۍ کې الله ته مشغول شي نور تقریرونه اوږده تقریرونه دغه مقصد نه دی باب قصر الخطبه بعرفه د دې وجه نه موقع مهل هغه پیجندل پکار دي کم ځای کې چې اوږده خبره کول پکاري هلته اوږده خبره او چې کم ځای کې لنډه خبره کول پکاري هلته لنډه خبره باب قصر الخطبه بعرفه په عرفات کی خطبه لنډه ویل حدثنا عبد الله ابن مسلمه اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبد الملك ابن مروان كتب الى الحجاج عبد الملك ابن مروان هغه حجاج ته ولیکل خ حجاج ته ولیکل چې ان یتم ما بعبد الله چې هغه اقتدا وکي د عبد الله ابن عمر خداسي دغه مخ کی چې موږ مثلا د ټولو ابواب سره داغي تعلق دی چې یو سړی لکهغه په مسجد نمره کې منځ کی مسجد نمره بالکل د عرفات په دی خله کې یو لوی جماعت دی څنګه چې مسجد خیف دا په منا کې دی نو مسجد نمره دا په عرفات کې دی نو آیا مسجد نمرا کې یو سړی په مسجد نمرا کې ناشتي نو آیا د د وقوف هغه کیږي او کنا نو د دې باره کې دا دا چې د نن سبا خیرل ته په غزه کې ټول بورډونه لګیدلی دي او د عرفات چې کوم حدود دي ناغه باقاعده متعین دي د دې وجنه په غ میدان کې دن نه به وقوف کې نو ستا وقوف باله کیږي چې ته دغه میدان دنه نه که ته دا غ حدود نه بهري سره د دې نه چې سلته شرطه ولاړی نو هغه تا بهر پریدیم نه خو چې کله مثلا تا ته غ حدود معلوم وي چې ته په غ حدود کې دنه نه نو د مسجد نمره چې کم بالکل د د جمعه تغه بازي حصہ غد د عرفات د حدود نه بهر ده دی وجه نه چې وسړې بونځو کی نو هغه به کوشش کوي چې د مونځ نه بعد د د د د عرفات د میدان هغه حدود ته هغه راشي د دې وجه نه علما ذکر کوي لکه مثلا نووي په مجموع کې ذکر کوي په شرح المهذب کې چې هغه دا وایي چې خا هغه دا وایي چې کم چې هغه مقدم المسجد مقدم المسجد چې کوم د جومات دا دا ابتدائی حصه ده کوم ځای کې چې امام ولاړی هغه خطبه ورکي نو دا چې دنو لا فی عرفات دا په عرفات کې نه دی یعنی د عرفات په حدودو کې نه ده واخره فی عرفات او د جمعات چې کومه دا رستی حصہ ده نو دا د عرفات په میدان کې ده، د عرفات یعنې په حدودو کې داخل ده، د دې وجې نه علماء وایي چې فمن وقف فی مقدمه چا چې د جومات په اولنۍ حصه کې کوم چې دا د محراب طرف ته دی که چا په دې کې وقوف وکړ نو لم یصح وقوفه د ده وقوف هغه صحیح نه دی او ومن وقف فی آخره او چا چې د د مسجد نمرا په دی رستنی حصہ کې وقوف کو کم چې د جمعات شاده نو صح وقوفه د د وقوف هغه صحیح دی نو د دې وجنه د دې سيزونو داغي خیال بساتل پکاري حدثنا عبد ان عبد الملك ابن مروان كتب الى الحجاج ان يتم بعبد الله ابن عمر في الحج عبد الملك ابن مروان حجاج ته ولیکل چه دا دی د عبدالله ابن عمر اقتداء وکړي فی الحج د حج په احکامو کي فلما کان یوم عرفه نو کله چه د عرفې ورځ وه ابن عمر رضی الله تعالی عنه راغی وانا معه سالم وی زو سره وما حين زاغت الشمس او زالت کله چې زوال د نور شو نو فصاح عند فستاته نو ابن عمر هغه اوچت آواز سره د حجاج د هغه د خیمې سره اوچت آواز وکړ چې اين هذا چرته دې دی نو فخرج الیه حجاج روته نو فقال ابن عمر ابن عمر توي الرواح تلل دی رواني دل دی فقال حجاج توي الان اوس قال نعم او کنا قال انذرني بس مال دور مهلت راک افيض علي ماء افيض علي ماء چې ز پزان باندې لګي وبر اتوي کوم اولامبم فنزل ابن عمر رضی الله عنهما ابن عمر هغه د سورلین راکوس شو او هغه ته انتظار وکاو حتی خرج تر دې چې هغه د خپل خیمې نه وروته نو بیا روان شه زما او زما د پلار ترمنځ سالم وای فقلت نو ما ورته وویل ان کنت تريد ان تصيب السنه که ته اراده لري چې ته د سنت مطابق کار وکي اليوم نن ورځ فقصر الخطبه نو خطبه لنډه ووایا وعجل الوقوف او په وقوف کې تادی وکا فقال ابن عمر عبد الله ابن عمر وی صدقه دی بالکل ټیک وی او دی رښتیا وی هغه تایید وک باب التعجیل الى الموقف په عرفات کې د وقوف د پاره تادی کول د دې د پاره تادی کول او په دې کې فوري اغتل او نه ساریدل خپدی باب کې امام بخاری روایت نه دی ذکر کړي باب التعجیل الی الموقف خپدی کی البته زمونږ په دې کتاب کې عبارت نشته په بعضی نسخو کې او په بعضی نسخو کې دلته امام بخاری دغه یو جمله ذکر ده قال ابو عبد الله ابو عبد الله البخاری وی چې یزاد فی هذا الباب هم هذا الحديث چې په دې باب کې ام دغه حدیث چې کوم مخکې د مالک د ابن شهاب زهری نه ام دغه چې کوم روایت ته نو اغم په دی باب کې لیکل شي اغم په دې باب کې لیکل کېدی شي حدیث مالک عن ابن شهاب هغه په دې باب کې بند لیکل شي ولکني اريد ان ادخل فيه غير معاد لیکن زما اراده ده چې زه په دې باب کې هغه روایت داخل کړم چې هغه مکرر نه وي یعنی زما دا عادت نه دی چې زه مکرر روایتونه هغه ذکر کوم چې هغه بالکل په یو سند سره یو بالکل په یو لفظ سره وي د دې وجه نه امام بخاری چې کوم مکررات راوړي دي نو یا خو په سند کې یو راوی کې به اختلافي یا به مثلا استاد به بدلی نو دی وجه نه مکرر راوړي دي او یا که مثلا په یو سند سره راوړي دي نو په متن کې به خامخا یو نه یو لفظ هغه داسې وي چې هغه به د بل متن نه لږ مختلف وي خو لیکن حافظ ابن حجر په فتح الباری کې هغه لیکي چې تقریبا س یوصل اتش پیته حدیثونه هغه داسې دي چې هغه په بخاری کې مکرر دي او بالکل بعینه په یو سند سره دي بعینه په یو سند سره دي نو په دې کې یو خبره خدا ده چې یعنی دا یو سل اتش پیته روایات د دې دومره غټ کتاب د دې په په نسبت سره کګوري نو دغه بالکل لکه په نشمار دي یو وجه خدا ده دویمه وجه دا ده چې امام بخاری لکه دلته دا خبره ذکر کړې ده چونکه بخاری په 14 کال کې لیکلې ده او یو غټ کتاب دی انسان که هر څومره یو قوی الحافظه شي حافظه مضبوطه شي خو لیکن بیا هم داغه نه د خپل کتاب د سر د منځ او د اخر خبري هغه تهيري وي د دې وجه نه د انسان نه هیر راځي امام بخاری په خپل داوی چې زما په خپل کتاب کې دا عادت نه دی چې زه په دې کې مکرر روایت راوړم حالانکه تقریبا یو سلتش پیت روایت دا په یو سند سره او په یو لفظ سره لکه دا مکرر راوړي دي دلته چې د امام بخاری په دې عبارت کې دا کم هم لفظ دی نو هم اصل کې د فارسی لفظ دی او دا لکه د ایضن په معنا کې راغلی دی یعنی په دې باب کې همدغه حديث پښتو کې موږ هم وايو چې په دې باب کې همدغه حديث دی په دې باب کې هم وليکل شي حديث مالک عن ابن شهاب لیکن زما عادت چونکه دا نه دی چې زه په لکه یو مکرر روایت چې بالکل په یو سند سره او په یو لفظ سره چې هغه زه بار بار هغه راوړم نو د دې وجې نه امام بخاری دا د هم لفظ دایم استعمال کړي دا د فارسی لفظ دی چونکی هغه د دسې علاقې سره تعلق ساتي چې هلته فارسی عامه وه نو عربی ورتله او دارنګ فارسی مول ورته فارسی خپل ژبه وه نو د دې وجنه او په بازو کې د سره لکه د دې وجه نه دا باب په دې ته د سره نمبر هم نه دی لیکلی ځکه وجه دا ده چې په بعضې نسخو کې دا باب شته دی او په بعضې نسخو کې دا باب هغه نشته دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین